مونږ وی چې د دې صورت نوم دی ام الكتاب او دا غي لپاره زمونږ استاد محترم کتاب دی القطب الدانیه حضرت شیخ القرآن رحمه الله سمت الدرار کی تقریبا دولس وجې ذکر کړی دی چې دې ته ام الكتاب ولې وایي ام وایي هغه پر دې ته د دماغو چې دا غینه دماغ غیر چاپیره تاو شوی نو دا هم د ټول قران نه چور دی خلاصه ده دیو جنا دیته ام الكتاب وایي دارنګي مولانا حسین علی رحمه الله هغه ذکر کوي چې دته ام الكتاب ولوي زکا چې قران کریم سلور حصے دی ټول قران په اعتبار د مضمون سره سلور حصے دی اوله حصہ د سورۃ الفاتحه نه تر سورۃ الانعام پورې دا پای کې بنیادی مسله ذکر کی خالق لكل شیء هو الله د هر څه پیدا کون کې یو الله دی بل څوک نشته دویمه حصہ د سورة الانعام نه تر سورة الکهف پورې ده او پای کې بنیادی مسله ذکر کړي مربی لكل شيء هو الله دار سه تربیت کون کې یو الله دی درېمه حصہ د سورۃ الکهف نه تر سورہ سبا پورې آی کی بنیادی مسله ذکر کړي مبارک فی کل شین هو الله پارس کی برکت چون کې یو الله دې بل څوک نشتا او سلورمه حصہ د سوره سبانا تر اخر د قران پورې او پاغي کې دوه مسلې ذکر کړي یو اثبات قیامت دویم نفی د شفیع قاری چې په زور د الله نه سو خلاصول نشي کولای او دې سلور واړو ایسو ته په سورۃ الفاتحه کې اشاره وا لکه الحمدلله کې اوس به مشهور مراد دی خالق لكل شیء هو الله رب العالمین کې دوی می سي ته اشاره ده چې دار سه تربيت کوونکی یو الله دی الرحمن الرحیم کې درې میسه ته اشاره ده چې برکت چون کې یو الله دی او مالک یوم الدین کې سلورم میسه ته اشاره ده چې مالک د هر څه الله دی قیامت راتون کې دی د الله نه څوک په زور خلاصول نشي کولای بهرحال ام الكتاب ورته زکوي چی د قرآن څلور واړه حصی په دی سورت کی ذکر کیږی نورم ګڼی وجی دی نو د ربط په ځای مونږه د سورۃ الفاتحه نمونه ذکر کړل دویمه امتیازات د سورۃ دارقطنی یو روایت ذکر کوي دا صحیح ابن مولا بخاری اوږد روایت دی چا وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې ابي ابن کعب رضی الله ته نبی عليه السلام وایي الا علمک سورۃ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلا داسی او سورۃ درتوخم څلورو واړو آسماني کتابونو کې چرته نه نازل شوی بیا یې فرمایل سورۃ الفاتحه ولستا او نبی علیہ السلام فرمایل والذی نفسی بیدی ما انزل فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها وی قسم با الله چې د سورۃ الفاتحه په شان سورۃ نه په تورات کې نه په انجیل کې نه په زبور کې او نه په قرآن کې د دې په شان سورۃ نازل شوه انزل مئات و اربعت کتب وی الله رب العالمین یو سل سلور کتابونه نازل کړي سلور کتابونه او سل صحیفه ثم اوضع علومها فی اربعت دا ټول علمونه په سلورو کې کېخول تورات انجیل زبور او قران او بیا داغي خلاصه په سورۃ الفاتحه کې کیخوا نو دیو جنا دا د ټول آسمانی کتابونو د علومو خلاصه او نچوړ ده دا سی بل صورت په ټول قران کې نشته نورم ډیر وجی دی بہرحال سورت الفاتحه اعتبار د مضمون داول سورت درېما خبره مونږ ویلو داول سورت د سورت الفاتحه داوا مرکزی خبره اعتبار د مضمون سره درې حصے دا او صورت کې مقاصد اربعه علیه ذکر کړي اصول دا قران کې ما ذکر کړي سلور مقاصد اثبات توحید ذکر کړي الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پینزه صفات رب العالمین ذکر کئی دیتا وئی اثبات توحید دویم اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري ثابتې او دې باندې لس نقطې دي په دې صورت کې څه مطلب مونږ ته د نبی علی سلام پیغمبري په دې صورت کې په لس نقطو سره ذکر کړي یو الحمدلله مونږ ته د حمد طریقه نو معلومه محمود نه وو معلوم چې د چا حمد ووایو، الله نبي علیه السلام راولېږلو نو د حمد طریقه یې وښوده او محمود یې وښودو چې د چا حمد به وایې، نو نبي علیه السلام رسالت ثابت شو. دویمه نکته په اثبات د رسالت، رب العالمین تربیت د دوه قسمه دی، لفظی معنی رستو کومه یو تربیت د بدن دی چې دا غی لپاره د رزق ضرورتي دا غی لپاره د خوراک ضرورتي دویم تربیت د روح دی نو د رزق د پاره د زمکه نه پیداوار کو او د روح د تربیت د پاره د اسمانونو نه پیغمبر راولیږلو وحی راولیږله نو دا نقطه ده په اثبات د رسالت د نبی علیہ السلام درېمه نقطه الرحمن الرحیم دا الله مهرباني عامه ده چې د انسان د بدنم خیال ساتي او د روحم خیال ساتي نو پر دا نقطه دا پر رسالت د نبی علیہ السلام سلورمه نقطه مالک یوم الدین که الله رب العالمین انبیاء علیہ السلام نه را لګلې او قیامت کې موږ سره حساب کولې دا به ظلم وو نو دې مالک یوم الدین سره چی مونږ به عبادت څنګه کوو لکه مسلم و ثبوت ذکر کوي فإن العقل لا تستقل بمعرفت الشرائع عقل شریعت نه پیژني یعنی مطلب دا چې د شریعت کارونه ته په عقل باندې نشي پیژاندې بلکې دا غي لپاره څه ضرورت دی د نقل ضرورت دی نو دا نکته ده په رسالت د نبی علیه السلام اتمه نکته صراط الذین انعمت علیهم من امن علیهم مونږ ته نو معلوم چې بچاوه له الله انعام کړی دی هغه مونږ ته نو معلوم الله پیغمبر راولې غلو او مونږ ته یو خلل چې من امن علیهم سوق دی نه ما په اصول مهمو کې په مقاصد اربعو کې یو د الله توحید بیان شو دویم رسالت دریم صداقت الكتاب او سلورمه خبره اثبات د قیامت سلورم اثبات د قیامت چې قیامت راتون کې دی دا هغه ثابتای مالک یوم الدین دا سلور خبرې په دې صورت کې ذکر کړي دارنګي په صورت کې طریقه د سوال خي چې د سوال لپاره یو څو شرطونه دي کله چې چانه سوال کې دیو دا چې داغه تعریف به وکړي داغه صفاتونه او بیان کې نو په دریو آیاتونو کې د الله صفاتونه بیان کړل الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دویم دا چې خپل ضرورت به داغه سره وګڼي چانه څه شی غواړي ورته وای چې را تاله راغلی یم تا نه پیسې غواړم خو تا سره پیسې نشته نو چې ما سره پیسې نشته نو ما سره راغلی نو دویمه خبره هغه هم دې صورت کې ذکر کړي اهدنا صراط المستقیم او درېما چې خپل حاجت نه وغواړه او په دې صورت کې دا درې وانه ذکر کړي چې د مخلوقات رب دی حمدونه ولې ویم د الله حمد او ثنا ولې ویم زکه چې د ټول عالم تربیت کوي وی دې پر رب باندې د ټول عالم تربیت کوي دا الله حمد او ثنا زکه ویم چې هغه رحمان دی هغه رحیم دی دا الله حمد ثنا زکه وما چې هغه مالک دی دا یوم الدین نو کله چې دا پینځه صفاتونه بیان شول نو دا غینه بعد ایا کنا بدو ایا کنستاین عبادت هم دا غي کوم زکه چې د عبادت لایق صرف هغه دی امداد هم دا غي نه غواړو زکه چې بل څوک نشته چې دا غي امداد غواړو او عبادت او امداد هم په طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اذن الصراط المستقیم دارنګي کله چې په دې طریقه عبادت وکي نو سترګې به کولاو شي او خو خلق او بد خلق به درته ښکارا شي حق او باطل به په جنې صراط الذين انعمت عليهم سرا خلق غیر المغضوب عليهم سرا ولا الضالين سرا بد خلق نو په صورت کې ا دا ټول خی چې خو خلکو سره مرګرتیا وکا او د بدو نه او د ناکار خلکو نه ځان وساته الحمدلله مختصر مختصر د یو یو لفظ او د یو یو آیت تشریح کوم لفظي ترجمه ان شاء الله اخر کې بیا کوو الحمدلله کی خلق معنی کوي ټول صفاتونه د الله دي دا معنی صحیح نه ده ځکه چې صفاتونه درې قسم دي یو هغه دي چې د الله سره خاص دي یو هغه صفات چې د رب العالمین سره خاص دي لکه خالق مالک رازق مدبر د عالم بارانونه وري رزق ورکي دا بل څوک نشي کولای دویم هغه صفات دي چې د بنده سره خاص دي لکه ډیر اولاد والا کېدل اوس الله ته دا صفت ویل شي نه خيستا شکل او صورت والا کېدل الله لدا نشي ویلې دارنګي خيستا باډي او شخصیت پرسنالټي دا الله رب العالمین له نشي ویلې دا د انسان پورې خاص ده دریم هغه صفات دي چې دا الله او د مخلوق په مینس کې شریک دي خو الله پاک له په جدا حیثیت او انسانانو لا په جدا حیثیت لکه نظر الله له ثابت دی قران کې الله وی لننظر کیف تعملون موږ ګورو چې تاسو څنګه عمل کوئ نو نظر الله له ثابت دی بندله هم ثابت دی فنظر نظرة فی النجوم خو الله له په جدا حیثیت او بندله په جدا حیثیت باندې وي به هر حال په دې ځای کې به معنی سکه دو معنی دي یو معنی دا د الحمدلله د الله مناسب صفاتونه دي خاص الله لرا دویم معنی کچره ټول معنی کې نو بیا و پکې سوې ټول صفاتونه د خدای توب دا ټکی ور سره وي نو چې د خدای توب ټکی ور سره ولګیدو نو بیا د مخلوق صفات ختم شول نمانه دا الحمدللہ تول صفتنا د خدای توب خاص الله لره دی دا سی بنوی چه تول صفتنا الله لره دی زکه ماوی او دویم مانا د الله مناسب صفتنا الله لره دی دا حمد و سنا الله رب العالمین په قران کریم کې عجیب انداز باندې ځان له ثابتوي کله پس د دلائلو نه ذکر کوي، کله د ظالم د هلاکت نه روستو او کله د وصول الى الجنت نه پس. لکه سورة الجاسیه پنځه ویشتمه سپاره شپږ ویشتم آیات وګورئ حمد الله ځان له ثابتای او د غیر نه نفي کوي دارنګي سوره عنکبوت آیت نمبر 62 دوشبیتم سوره عنکبوت آیت نمبر 62 یوشتم سپارا سوره عنکبوت الحمدلله او دې ته ویل کی دلیل عقلی اعترافي موږ پرونی درس کې ویلو چې قران مسله ثابتې په دلایل باندې نو دا دلیل عقلی اعترافي دی چې خصم اقرار وکي نو بیا وایي وللحمدلله بل اکثرهم لا یعقلون ویا حقونه دی الله لرا بلکې زیاد دین دی بی عقلا دارنګي سوره روم ورپسې سورته اتل سمات ګورئ 18 واسعون اذا تظهرون دا الله حمد سنا وایا دیو جن حدیث کې راځي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ کولو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینې مبارکې به داسې جوش والو لکه د کټوۍ په شان ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د موز په مقصد باندې پوهیدو امام بخاری رحم الله کله چې خپل کتاب صحیح البخاری ختمي نو پای کې دا دوه جملې ذکر کړي کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دوه کلمې دي چې په جمع ډېر سپګي دي خو تول کې ډېر درنې دي الله ته ډېر خوخي دي اکمی کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو الله اکبر به وی او چې با پخکت روانو نو سبحان الله به ویلو څه مطلب کزار سمره بر لار شم او اخر بم په ما باندې زوال راځي ختمه ګمبا او کزا هر سمره کته زما نو زما رب د خکته تلونه پاک دی الحمد لله الذي احيانا بعدما ماتنا وإليه النشور دارنگی مجلس مباسین دعا کوا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا الله حمد ثنا وایا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له وجا اول سوره سبا کې الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره هو الحكيم الخبير اول سوره فاتر کې وایي دارنګ کل حمد پس د وصول الى الجنت جنتیان چې جنت لاړ شي سوره یونس کې ذکر کوي لسم آیات کې واخر دعواهم الحمد لله رب العالمین آخری خبر جنتیان بدائی چې حمدونه دی الله لره چې رب مخلوقات دی دا الله حمد ثنا بوي په دنیا کې غمونه وو مونږ دا الله د دین غم کولو خو چا به هغې نه پرېښودونه چا به پراپیګنډې کولې چا به بدنامې لګولې چا به د کلي نه ایستو چا به را سره ظلم کولو چا به را باندې د قرآن درس بندولو چا به یو څه کول چا به بل څه کول دی به وایي یقینا مونږ مخکې د دې نه په دنیا کې یریدونکي د دې ورځې نه یا یریدونکي د خلکو نه دنیا کې مونږ چا د الله کتاب له نه پرېښودو چې مونږ به الله کتاب بیانولو او خلک به بدنامې لګولې مونږ پراپیګنډې به کولې پینځه ویشتم آیت سورې تور یقینا مونږ مخکې دنه په دنیا کې چې مونږ به رامدلو الله لا کله به چې خلک وې سخی بابا رامدد شي چا به لوی ځوان رامدد شي چا به پیر بابا پنې کې راورسېږي چا به کاکا سي پنې کې راورسېږي مونږ به سکو چی د توحید مسله یې زموږ زړه ته کوزه کړې وه الحمد د الله حمد او ثنا ووایه په ډیرو ځایونو کې الله حمد ذکر کوي موږ د هغې یو څو نمونې ذکر کړې لله لله کې لا نجارا د پاره د اختصاص دی مناسب حمد و ثنا خالص د الله د پاره دی الا چاته وی علامه ابن قیم رحمه الله ذکر کوي شفاء العلیل کی فل ان الاله والمستحق بصفات الكمال پښتانه هغه ته پیرانی پیر وایی د پیرانو پیر وو هغه ذکر کوي الفت الربانی کی وته مصفه کی کل ما تعتمد علی فهو الهک هر هغه شی چې ته په هغه اعتماد کې غستا الہ دی بغیر د اسبابونه د الله نه علاوه بل چا نه تمه مه ساته. دارنګه اله هغه چاته وایي چې زړونه اطمینان ورته حاصلوي. لکه عرب وایي الیت الی فلان اسکنت الیه زه فلانی ته لاړم څه مطلب زما د زړه سکون د هغه سره پیدا شو قران کریم دا صفت د الوهیت الله ځان له ثابتای او غیر نه نفی کوي په ډیرو ځایونو کې سوره بقره آیت نمبر 163 یو سل درش په تمات وګورئ دویمه سپارا الله لا اله الا هو الحي القيوم الله چې نشته چې پروا مگر د الله دی همیشه ژوند تدبیر کوونکی دار سره سوره بقره آیت نمبر 255 دو سوا بینجا پندرسم نشتا چې پوره کوونکې مگر دغه الله دی همیشه ژوندې تدبیر کوونکې دا هر څه دی دارنګي سورې نساء او دیمه لله اولویت الله ثابت دی سورې نساء وای تاسو چاله دی درې تدینا من شي دا بغړی تاسو لا ولا تقولوا ثلاثه وای تاسو چاله دی درې هر سړی ځان له علاج جوړ کړی دی هر سړی په هر کلی کې یو خدای دی داغي په ګمان کې چا یو زیارت جوړ کړی دی چا بل جوړ کړی دی اوسم دا وی د باد بابا دی دا د سرخوږي ذمہوار دی دا د تبي ذمہوار دی ولی الله سنشي کوله تا دا کارونه بنده ته ولې وسپارل د الله نه دې تمه ختمه شوه چې ته بل چا ته را مدد شوایې په هر یو کلي کې هر چا ځان له یو دربار جوړ کړی دی او ورځي او د هغې نه مدد غواړي ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم الوهیت الله ځان له ثابتای او غیر نه نفی کوي لله اله یو الله دی رب العالمین نو چې اله دی نو تربیت هم الله کوي تربیت د عالم د ټولي دنیا تربیت او پالنه هم یو الله کوي صفت د ربوبیت چې رزق ورکون کې تربیت کون کې د ټول عالم دا هم یو الله دی او دا هم قران کریم کې الله ځان له ثابتای او غیر نه نفی کوي لکه سوره آل عمران آیت نمبر 80 اتیایم ګورئ دریم سپارا سوره آل عمران دریم سپارا آیت نمبر 80 اتیایم ربوبیت سره چې تاسو رب اغي ته وایي ایا مرکم بالکفر بعد اذن تم مسلمون تاسو له کفر حکم کوي چې مسلمانان شوي رب الله دې تربیت کوونکی الله دې دارنګي سورې نحل سوار لسمه سپارا درې حمایت وګورئ رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون تيتر دريا يم سورة النال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا یستدیون د عبادت کوي سوا د الله نه راځي چا چې واکدار نه دی له درځ د بر او کتا ایشي او نه دی طاقت لري رب الله دی رزق ورکون کې الله دی او په دې مسله باندې انبیاء علیهم السلام مناظره کړې دي لکه د موسی علیه السلام مناظره د فرعون سره وګورئ سورې شعرا قال فرعون ما رب العالمين زي فرعون اسمانونو والو لې ور کوي زمکه والو لې ور کوي په دې میانس کې تعلم در کوي خبره دې ترا تا وایي قال لمن حوله لا تستمعون فرعون خپل ملګرو ته وایي وګورئ دې خبره وره او دا همیشه د باطل پرستو د غټانو کاری هغه پلار نیکه ولا یاد کړ قال ان رسولكم الذي لمجنون ارسل اليكم لمجنون ودا تاسو چې کوم پیغمبر راغلی دا خو لیونه دی تاسو ته راغلی ځان ته نه وي او دا وی لیونه دی موسی علیہ السلام سوئی قال رب المشرق والمغرب وما بينهما زما رب هغه ذات دی چې مشرق والو له روټي ورکړی دا مغرب والو له ورکړی دا په دې میاس کې تاسو لم ورکړی دا خبر بیا د لاتاو کی ان کوندم تاکلون ک تاسو کې عقلی څه مطلب ته ما ته لیونه و فرعون استانه لوبیو کو بنیشتا نو بیا یې دمکی وکړه وی لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین که زما نه علاوه دې بل اله ونیو نو زه به دا وکم زه به دا وکم بهرحال رب الله دې رزق ورکوونکی الله دې تربیت کوونکی الله دې دارنګي رسو براشی سورہ شعراء کې والذین یتومنی ویسقین ابراهیم علیہ السلام وی یو کم او یایم کې اتیایم کې الله غ ذات ته چې ما بیماری هم او مال خوراک هم راکې او مال اسکاک هم راکې او چې بیمار شم نو مال شفا هم راکې رب العالمین الرحمن الرحیم عام مهربان دی او خاص مهربان دی چې صفت د الوهیت او د ربوبیت ثابت کو نو اوس وی رحمان هم دی او رحیم هم دی مهربان ذات دی رحمان وزن د فعلان کې عمومیت عام مهربان دی په دنیا کې د هر چا سره مناسب مهرباني وي دا عادي سره داغه مناسب مهرباني اغله داغه مناسب غوونه ورکړي دي او خپې ورکړي دي میګي سره داغه مناسب مهرباني کهاتیله د میګي خپې ورکړي نو دا به څنګه تلو او کمیګی له د هاتی غوګونه ورکړو بیا دا د الله احسان نه مهرباني ده انسان ته وګوره څومره خستا شکل او صورت سره پیدا کړی دی که انسان سترګو ته وګوره پوزې ته وګوره غوګونو ته وګوره خلی ته وګوره هر یو اندام په خپل خپل ځای باندې مناسب کچره دا پوزا الله رب العالمین الټه پیدا کړې وي د دې د اسوري بره وې د پشکال ټول باران به پکې ورېدو خدا د الله مهرباني ده د هر چا سره مناسب مهرباني ده خزه او خاون الله سمره مینه محبت والا پیدا کړی دي رونا خپل میانس کې الله مینه محبت والا پیدا کړی دي بچی او پلار زامن د الله مهرباني ده الرحمن الرحیم دا صفت قران کریم کې الله ځان له ثابتای او غیر نه نفي کوي سوره انعام ومه سپارا دلسم آیات وګورئ زما سره چې درس کې څوک شریکي ناغه د سوراتونو نمونه یادای په یاد باندې ځکه د ما تفسیر اکثر تفسیر د قران په قران سره ای کیسو تفسیر مال نه راځي کوم څه چې ما د استادانو یې زده کړي زه به هغه تاسو ته وایم سوره انعام اومه سپاره دولسم آیت آیت نمبر بارہ قل لمن ما فی السماء کل اللہ کتب علی نفس الرحمہ مقرر کړی دا الله مهرباني په خپل ځان باندې او الزلا رحمت او مهرباني مقرر کړی دا حدیث کې امراضی سبقت رحمتي غضبي زما رحمت زما د غضب نه مخ کی نو څه مطلب د دواړو مقصد دا دی د آیت او د حدیث الله رب العالمین وای انسانا ستا وجود روغ صحیح سلامت پیدا کول دا زما رحمت دی ولې هغه کار کوي چې هغه سبب زما د غضب او د غصې وګرځي كتب على نفسه الرحمه مقرر کړی دا په خپل ځان باندې مهرباني او عزت ده دارنګي سوره فرقان یو کم شپیته آیات ګورئ آیت نمبر 59 نلسمه سپارا سوره فرقان آیت نمبر 59 یو کم شپیتم الرحمن فاسأل به خبيرا لسمه سپارا مهربان ذات ته وواړه د دې الله نه نو ته به عمومي رحم کوونکی خبردار سوره فرقان آیت نمبر 59 چا نه غواړي یو ځل ورشي درب کی په دویم ځل ورشي نو بیا به ورکی په دریم ځل ورته زمړ خپل کار کوا چرته بل کار نشته او کار وخت ما ته را خوشي او ما نه غواړي او قربان شم د الله پاک نه هر وخت الله تعالی سونه اوچت کا الله به درکې الله ته سوال الله چې چې څومره غواړي نو الله خوشاليږي او چې نه واړې نو الله خپه کیږي زمونږ استاد محترم فرمایل وای شیخ القران رحم الله کتاب دې طبقات المفسرین پای کې د سویلی هغه اشعار ذکر کړی دي چې هغه وای یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو انت المحب لكل ما يتوقع اے ذات چې زما په ضمیر او زړه کې څه دي هر څه ګورې او وینې هر څه ټکې او ډېره بهترینه دعا ده یا من یرجا فی شدائد کلها یا من الیه المشتکا والمفزع هغه ذات چې په تکلیفونو کې را مدد کیږي او د جړا فریاد ځای دی زه ما بل وسیله نشتا بالی سوا قرین باب کهیلتن ولئن ردت فبئی باب نقرو الله کما واپس کې نو زما بل دروازه چرته ده الرحمن الرحیم عام مهربان نه او خاص مهربان نه مالک یوم الدین دا صفته د ملکیت الله رب العالمین ډیرو ځایونو کې ځان له ثابتوي او غیر نه نفي کوي لکه سوره زمر درویشتمه سپاره شپږم آیات وګورئ آی کې الله رب العالمین صفت د ملکیت ځان له ثابتوي او غیر نه نفي کوي سوره زمر درویشتمه سپاره اختیار د الله چلیږي ورپسې دیارلسم آیات کې وایي سورې انعام کې وله ما سکنا فی اللیل والنهار دا الله اختیار کې دی آسا چې اوسې بشپا ورځ کې معنی دا چې شپه ورځ په هر چا راځي نو ټول د الله په اختیار کې دي سوره فاطر کې وایي دیار لسم آیت کې دویشتمه سپاره سوره فاطر آیت نمبر 13 وګورئ سوره فاطر دویشتمه سپاره دیار لسم آیت وان تار می پاندازی ده تار ده کجوری بانی خیر الله ده کجوری ده پوستکی برابرم نده منا او نه اختیار لری دزمکی اسمانونو اختیار ده اللہ ده ده بل چا اختیار نشتا ده دیو جنا قرآن کریم کی پا گنو زائینو کی اللہ رب العالمین صفت د مالکیت ځان له ثابتوي او غیر له نفي کوي چې مالک یوازې الله دی بل څوک نشته اختیارات د الله دي مالک یوم الدین مالک دې دواد ہے واقدار دې د ورځې د قیامت او یوم الدین وي زکه کله چې یو له دنیا ونه ځکه په دنیا کې څوک به لا پیدا شوي نه دي او څوک قبر ته تللي دي داسې ورځ چې د آدم علیه السلام نه راواله تر آخري انسان پورې ټول انسانان موجود وي پای کې اختیارات دي نو دنیا کې خو اسم شته ځکه مالک یوم الدین وي نو څه مطلب په دې آیت کې دوه خبرې ذکر کړې یو نفی د شفیع قاری چې په زور د الله نه سو خلاصون نشي کولای او دیم اثبات قیامت چې قیامت راتلونکې ده الله به حساب کتاب کوي شفاعت قهری ستوي تفصیل به ان شاء الله سوره بقره کې کوم چې شفاعت وایي ستا او خلکو ته نسو جوړ کړی دي عام مهربان نه او خاص مهربان په دنیا کې هر چاله مهرباني داغه مناسب اخرت کې خاص دی صرف مسلمان واحد بزی جنت تا مالک یوم الدین بادشاہ دورز د قیامت دورز د بدلی واکدار او اختیار من دی د ورځې د بدلې په دې ځای اوله حصہ د سوره فاتحه ختم شوه او په دې کې پنځه صفات د الله ذکر کړل الله رب رحمان رحیم او مالک واخر دعوان الحمدلله رب العالمین اوس برور ان شاء الله سبق زیاتو ځکه ورځې کمی دي او قران کریم عام طور زمونږ عادت دای چې ختمو اوسم